کی وار وار شیا نو څه لږ ونی شینا خو یادی نیت یی دی اصلاح وی خو څه لږ شینا یاد وی او ډیر ونه چی خو ته یاد نی یاد دا خیری چی که زه په هر شی پوهیږم نو نیم ملا خطره یی ایمان واره خبره یی او یظن فی نفسه یا یو نیم سړی داسی وی چی خیال دای په خپل ځان کی انه الکامل الذی لا یحتاج الی مکمل چی دای کامل دا او دای مکمل ته محتاج ندا دا خیال حالانکه دتا ډیرو شیونو لا چی وی ضرورت وی فیحتاج الی من ينبهه علی جهله نو اوس تی دغو خلقو دی پاره دی داسی یو کس ضرورت ته چی دو په خپل جهل باندې چکی خبر کی د یو په خپل جهل بسیط خبر کی یا بل په هغه خپل جهل مرکب باندې خبر کی اوس امم حاجت تداسی یو سړی تا چی آپ پو اعلی درجه تنوی دی اصناف دی نفوس کی داسی خلقو ته چدا حاجت تا الامم بحاجة لرجل هو فی اعلی درجة من اصناف النفوس دا امتونه دا حاجت لری داسی یو سړی ته چه هغه اعلی درجة تن وی دی اصنافو دی نفوس کی شاہ جی و بالجملہ حاصل خلاصہ دی خبر دادا شاہ سے وی فالناس یحتاجون لا محالتا خلق محتاج دی خامخا الی عالم داسی و عالم تا حق العلم دا صفت تا لپار دی مصدر محذوفا یعنی علم علما حق العلم چی اغا سر مضبوط علم وی تؤمن فلتاته چی آ دی حفواتنا او دی گڑو وڑونا چی محفوظ وی بیا ولما كانت المدينه مع استبداد العقل المعاشي نو کله چې سړی د بیعت او دا کوي نو پدې کې پکار دا چې سړی د مضبوط علم والنا صحیح العقیده راسخ العقیده پخته علم وال سړی نه چوکي بیعت وکي لکه مثال اوس په دې دور کې مونږ علاقو کې دې پاره موزون چې کوم دی هغه مشر حضرت صاحب دا مفتی فرید صاحب دامت برکاتهم خدای پاک دې صحت ورته نصیب کړي بیا لږ غریب سره ډېر بیمار شوی دا اوس نو داسې چې پخته علم وي راسخ العقیده وي نور ډېر صفات دي دا ټول پکې ته چې وي پوره وي شاه جی ولما كانت المدينه مع استبداد العقل المعاشيه او کله چې ګوره شهر چکم دی سره دی خبری چه عقل معاشی دې پاره کافی وی، عقل معاشی مقابل عقل معادی رادرومی، الذی هغه یوجد عند کثیر من الناس چه ټولو خلقو خوا ته اکثرو خلقو خوا ته خو عقل معاشی موجود ده او دا د شهری زندګی دې پاره کافی ده، بادراک النظام المصلح لها چه دی ادراک د هغه نظام مصلح لها وکی. دې پر عقل معاشی کافی ده لیکن دې باوجود تضطر الی رجل عارف بالمصلحة علی وجهها بیا هم دا محتاج وی داسې رجل ته چې هغه عارف وی په مصلحت د دې امورو باندې صحیح طریقې سره یقوم بسیاستها او ده ته سیاسی امورو تقویم کئ هغه ورته قائمئ نو چې کله بیا عقل معاشی بیا یو رهبر غواړي په دنیوي امورو کې عقل معاشی یو رهبر غواړي نو عقل معادی به مقصد دا دی چې په اخروي امورو کې بغیر دی رهبر نه خو چرته اصفیا چی فطرت اسقیا وی فطرت صافیه خدای ورکړی په دې خبرو پوهیږي او تجرید البالغ یا بالکل هغه حد درجه بالغ تجرید ورته حاصل چې دې دنیا نه بالکل ځان چی کټ کړی او بالکل د دنیا سی ضرورت درجه کی معمولی اخکې نور الله طرف ته متوجی چې صوفیاء کرام دي ولا يهدى اليها الا الذين هم في اعلى درجه من اصناف النفوس او دې تنشي رسیدلای مگر هغه خلق چې هغه اعلی درجه تندي پاسناف دي خلقو کې وقلیل ما هم خدا خو کم دی نو دی دی پاره یو رهبر ضرورت ته چې دا نور خلق پس کوي چې هغه ته د عقل مادي خو د دو دی کې کافی نه ده په دینی امورو کې چې آب په دینی امورو کې د نور د بل چا چکه اقتدا کوي د بل چا بچکه اقتدا کوي شجی نو ابتدا ټول کئی اسی زنی خلق زان غیر مقلدین چکے بولی آنا کہ آغا پا حقیقت کی اقتدا کئی خودون دا چی مقصد مونگ دی امام صاحب کو دو دی ابن قیم صاحب یا دی ابن تیمیہ صاحب کئی حبوشوی حالانکہ کئی دو خاص زان تقریبان پوئی گی ندوئی مونگ غیر مقلدین حالانکہ تا غیر مقلد چرتے ته دی کای خو مقصد ته دیغه کای الحمدلله مون امامانو ته خدای پاک ډیر لوی مقام چدا ورکړی هغه په خپل جبان لوی علماء او قابل قدر خود امامت او نو چا مقصد دا چې سړی چې جوړ کی امامان جوړ کی شجی وقلیل ما هم دا ډیر په ګډو وډو باندې دی دو ته ډیر غټی کجوری هغه راځي دا ملای وکذالک ایضا لما كانت الحداده والنجاره وامثالهما ادق شان تو تو گورا گورا او په دې به برنګښته کوي اله دا کسبونه حاصلولای شي چې دنیوي کسبونه دي نو بیا به مقصد دا دی چې څه ته فما ظنک بهذه المطالب الشریفه نو بیا تاسو خیال په دې مطالب شریفه باندې التي لا يهتدي اليها الا الموفقون چې دې مطالب شریعه دی مطالب شریفه ته خو راهنمایي نه کیږي مګر دی موفقینو کیږي چې موفق درجه خلق دي دا به ورستو درجات درتوای موفقین اغه اعلی درجه خلق دي ولا يرغب فيها الا المخلصون او رغبت نکي پدې کې مگر مخلصین کوي نو دې کې به رهنما ضرورت چا یعنی چې کله په دنیوي امور کې دی یو قائد او دی یو خلق تقلید کوي چې کله په دنیوي امور کې ته بل چا تقلید کوي نو په دینی امور کې چې هغه ډیر محتم بشان دی هغه به تقلید بغیر څنګه سړی چکی په خپل باندې حاصل کینو هغه کې به دې لوی او لکه په دنیوي کارونو کې تا په چا باندې اعتمادي چې دا دا کار صحیح کوي خدانګ په په دینی امورو چی باندی په چا باندی چوی اعتقادی او تقلید چه څه ثابت سو تاسو په دی خبری پوه شوی ښه جی اوس دی عالم دی پاره چی د تیت تقلید که او مقصد ته دی د خبره منی د عالم دی پاره کوم کوم شینا ضروری دی او د خبره څه اخلاق پکار دی او دا به خلق په دې خبرې څنګه قانع کوي چې زه د تاسو صحیح رهبر یم او زه تاسو صحیح لارې ته راکاږم او مقصد دا دی چې تاسو زه چې کوم مخلص یم او زه د تاسو چې یم خیرخواه یم نو دا به څنګه دې خبرې ته چې کوي مقصد دا دی چې آماده کوي خلق دا خبره درته کوي الامور الضروریه للعالم امور ضروریه عالم دې پاره ثم لا بد لهذا العالم بیا ضروری ده دی عالم دی پارا ان یثبت علی رؤوس الاشهاد چی ده با طول خلق مخ دا خبر ثابتی انه عالم بسنت الراشدہ چی زه صحیح دی سنت راشدہ دینی لار معنی ما تو صحیح علم حاصل دا دا با خلق معنی منی طریقے بہو سر کئی وانه معصوم فيما يقوله من الخطا والاذلال او دا با خلق تا باور کئی چی مقصد دا دی چی زه په چی دا کومی خبری کوم په دی کی زه دی خطا او دی اضلال نه دی گمراهی نه په دی کی زه چه محفوظ یم ومن ان یدرک حصتا من الاسلام ویترک حصتا اخرى لا بد منه او زه دی خبری نه محفوظ یم چی یو حصہ دی اصلاح ما حاصله کړی دا او بل حصہ دی اسلام ما پریچه دا زه دی خبره نه چه محفوظ دی نه زه دی تاسو مکمل هغه طریقې دی اسلام ما خو ته چه دی موجود دی او زه په هغه باندې تاسو چه کوم اصلاح طرف ته ربولم وذالک ينحصر فی وجهین اوس دی خبرو باندې باور کول دا په دوه دو وجو چه دی منحصر دی دا منحصر فی وجهین دی اما ان یکون راویا عن رجل قبله انقطع عنده الکلام یا به دا ټولی خبری روایت کئی دی داسی سړی نه چی آب دنه مخکی تیر شوی وی انقطع عنده الکلام او ده خبری به ټولی ایغ ته رسی او په ایغ باندی به ادریگی لکونهم مجمعین علی اعتقاد کماله و عصمته ځکه چې ټول خلق با بیا دی ایغ ذات چا چا خواته دی خبری ادریگی دی ایغ په کمال او دی ایغ په عصمت باندې ټول چوی اتفاق وی لکه اوس یو عالم لګیا دا دا کسی کوي وبشه نو د خبره به ټول چاته رسی حضور صلی الله علیه وسلم ته رسی او د اخ په کمال او عصمت باندې ټول چا اتفاق تا وکون الروایت محفوظه عندهم او دا به دا خلق ته باور کوي چې دا کوم روایت زکو دا جان نه نه جوړو ګور دا په صحاحو کې مثال موجود دی او صحیح روایت تا او اس سندن متنن پدې کې هیڅ استراب وغیرہ نشتا او دا حضور صلی الله علیه وسلم ته صحیح اگر صحیح نو اله به بیا د ده خبره چه وي قابل اعتماد وي فیمکن له ان یؤاخذهم بما تقدوه نو بیا ممکن ده چې خلق دې مقصد دار چې د پسې شي پاغه مقصد چې ان یؤاخذهم چې د خلق مؤاخذه وکي حساب وکي پاغه بما تقدوه چې کوم خلق اعتقاد وي نو چې دغه سی بیا د خلق اعتقادي اصلاح کولای شي ويحتج عليهم او بیا د په خلق حجت قائمول شي ويفهمهم او بیا د خلق په حجت او برهان سره چپ کول شي نو یا بداسی وی چې لکم عالم دا نو د پاره دا ضروری دا چې د په ټولو خلق مخ کې دا ثابته کی چې زه په سنت راشده ما ته خدای علم را کړی دا از چې د تاسو ته کومې خبرې کوم دینی په دې کې زه د خطا او د اضلال نه معصوم یم او دا به ورته ثابتوي چې ګوره ما داسې نه دي کړي چې د اصلاح یوه طریقه مې پرېښې ده یوه مې غوره کړې ده او دی اوس دا خبرو باندې چې دی باور کوي خلق نو دا په دوه وجو کې منحصره ده یا به دی د خپل خبرې ټول یو داسې ذات ته رسوي چې په ایغ ذات باندې به د ایغ ذات کمالات او عصمت باندې به ټولو خلقو چې وي اتفاق وي او دا چی دی رسۍ ټول خلق په دې باور کئ چی دا خبری ما د ځان نه ندی کړی دا صحیح ما ته دی اغنه چی دی روایت دی او په دې روایاتو باندی به ټول قانع کئ چی ګوره دا صحیح دی او سندن متنن به ورته چه کئی ثابتی نو الا به بیدای دی خلق اغا اعتقادیاتو محاسبه کولی شی او خلق پا دی زان طرف ترا کاگلی شی او صحیح لاری تبه چه کولی شی ارم کولی شی نمبر ایک او یکون هو الذی انقطع عنده الکلام واجمعوا علیه ایا به دا ذات بیا پخپله نبی وی لکه نبیانو په ټیم کی د ذات په یا به پخپله نبی وی او ده خوا ته به خبره ختمه وی او ټولو به د ده په ذات باندې اجماع وی اخلاقا او مقصد دا دی چی معجزات په لیدلی وی نو مقصد دا دی چی شرعا به د ده په ذات باندې چی وی یو قسم اعتماد وی نو دا دوه کسان چی وی نو یا نبی پخپله یا د نبی صحیح وارث هغه مقصد دا دی چی د ملت صحیح رهنمایی کولای سی یا نبی پخپلا یا دی نبی صحیح حواریین او ورثا چی کوم دی چی دی دو اغا ملت کی تحریفات نکی بدعات وغیرہ اغا مقصد دا دی چی دی دو اغا ملت آ خلقو تا صحیح رسولی سی او دا دی دو ملت رہنما آ جوڑیدلی شی شجی و بالجمله حاصل خلاصه دی خبر دادا فلا بد للناس من رجل معصوم خلق پار ضروری دا داس یو رجل معصوم یقو علیه الاجماع چی پیغه باندې اجماع واقعی یکون فیهم چا په دو کی وی داس یو معصوم سړی ور پار پکار دا مقصد دا چې ملت رهنمایي دی پار چا انبیاء کرام دی او تکون روایه محفوظتا عندهم یا بیا دی مقصد دا دی چی معصوم ذات هغه روایات دو خواته چی وی محفوظ وی دا به ورستو انبیاء ضرورت در ته ثابتوی چی انبیاء ضرورت تا دا هغه دی پاره یو توطیه تمهید شاہ صاحب داره یو عجیب هغه جوړ کی کنه چی عقلا یو سړی په سړی باندی چکی ومنی ورستو به حقیقت النبوت در ته ثابتوی بیا به دی انبیاء بعثت ضرورت در ته ثابتوی نو هغه دی پاره دا لار ده چی مثال دنیوی امورو کی سړی دی یو مصلح محتاج وی نو په دینی امورو کی به خامخا د یو مصلح محتاج یی اوس د مصلح امتیاز به سړی څنګه کړی چی دا صحیح مصلح ده دا چه دا غلط مصلح ده نو هغه درته ښیی چی دا به غلط وی او دا به چی وی صحیح وی لہذا چی د مصلح احتیاج راغی نو حقیقت النبوت چه ثابت سو لہذا د انبیاء ضرورت راغی نو قوم ته به خامخا الله تعالی چی نبیان راستولی تاسو په دې پوه شو بیا چې نبیان رسولي نو نبیانو به څه فرامین څه احکامات دی الله تعالی طرف نه راوړي نو هله به مقصد دا قوم کامیابي چې د هغه نبیانو احکامات چې کی ومني او سو فیصد یې ومني لهذا قوم به هله کامیابي چې سو فیصد اسلام کې دو چې داخل شي ویې مني دې ته به دا خبره ټوله چکې جوړه شي تاسو داسې طریقې سره ښه جي خلا به ورته صبر کو و بالجمله حاصله خلاصه خبر دادا فلا بد للناس من رجل خلق پار ضروری داس یو سړی معصوم یقع علیه الاجماع چی په هغه باندې خلقو اجماع وی هغه اخلاقی اقدار دونه بلند وی کنه چی هیڅوک پکی ګوته ګوته نشی پکی ښودلای چی یاره دالته پکی دا شی ده یکون فیهم او تکون روایه محفوظه عندهم وعلمه دا اضافت دی مصدر د فاعل ته وعلمه بحالة الانقیاد وتولید هذه السنن منها ووجوه منافعها او علم دی دو دبا یعنی دا علم العالم بحالت الانقیاد یعنی د عالم علم په حالت کی انقیاد ضروری ده چې کومه طریقه به چې په ایغه سره قوت بهیمیه به منقاد ګرځي دی چا قوت ملکیه او تولید دی دی سنانو دی دینا چې آب کومه طریقې چې په ایغه سره به مقصد دا ده چې بیا دا قوت بهیمیه دی قوت ملکیه چې ګرځي ممتاز په دی باندې به علمي او وجوه منافعها او په هغه طرقو دی منافعو ده دی باندې به علم وی وعلمه الاثام ووجوه مزارها او په هغه ګناهونو باندې به علم وی چی دا ګناهونه دی او دا دی دی هغه طرق تی چی دی مضرت دی دا ټول علم به لا يمکن ان يحصل بالبرهان چی هغه په برهان سره نه حاصلیږي هغه به دته الله تعالی په چا سره ورکړي په وجدان سره دته به وجدانی ورکړي او دته به الهامی او وحی ورکړي دا شینا حالانکه دا ټول شینا بیا ته په برهان سره نه حاصلولای ولا بالعقل المتصرف فی المعاش او نه ایغ عقل سره حاصلیدلای شي چې آ صرف په معاش کې متصرف تا او معاشي ضرورت خو پوره کولای شي لیکن دا دنیوي دینی ضرورت نشي پوره کولای نو دغ عالم با په دې شینو باندې چې وی علمي چې څنګه به خلق ان څنګه به د قوت بهیمیه انقیاد قوت ملکیه ترادرمی او څنګه به هغه سنن کاسبه چې عاد دې کسب کوي چې به د بهیمیه د ملکیه تابع شي او څنګه به د هغه وجوه د منفعت او څنګه هغه علم بالاثام هغه وجوه دی مضرت تی دی چی دا په دلیل سره نه کیږی دا به اغ ذات ته اغ معصوم ذات ته به دی وجدان وجدانی طریقی سره الهامی طریقی سره وحی طریقی سره خدای پاک چه کړی فیضان کړی او دغه شینو ټولو دی پار عقل معاش کافی ندا تاسو پدی پیرو لار دیتا جوڑی چی دی نبیانو چلا ضرورت تا ولا بالحس او نه دا ته په حس سره معلومه ولا شي بل هي امور لا يكشف عن حقيقتها لا یدرک الا بالوجدان دی ادراک نه کیږي مگر په وجدان چې دا دوی ګرمه ده دا یخه ده هلته وجدان کې پته لګېږي چې دا حرارت پیدا کړ دې چې دا یخني پیدا کړ داسې خو نه چې ګوتې ورې ګرمه لا یخه یي هغه کې خو هغه طبعا ګرمي یا یخي په یو شي کې چې پروت وي فکذالک معرفت ملائمت شیء للروح نو دارنګ معرفت تی هغه مناسب دی یو شی روح سره چې دا شی روح سره مناسب ده او دا روح سره چې مباین ده لا طریق الیها الا الذوق السلیم دی ته لار نسته مګر دا په ذوق سلیم سره چه کیږي پته لګیږي چې دا شی مقصد دا چې روح سره مناسب ده او دا روح سره مناسب نه ده عصمت هذا العالم انما يكون من الله تعالی اوس دی عالم عصمت دا به الله تعالی طرف نه الله تعالی به معصوم ګرځولای وكونه مأمونا عن الخطأ في نفسه انما يكون بخلق الله علما ضروريا فيه او دا خبره چی دی به محفوظ وی دی خطئ نه فی نفسه به دی خطئ نه محفوظ وی فی نفسه به دکی خطئ نه وی انما یکون بخلق الله علما ضروریا فیه دا به دی وجه نه چی الله تعالی به پدکی علم ضروری پیدا کړی پدی خبره بان جميع ما ادرک چی ټول کوم خبر دو ادراک کړی دا به پدی علم چی دا ما چور خبر ادراک کړی دا وعلم اما ته چور معلوم دی حق مطابق للواقع دا حق دی او دا مطابق دی واقع سره بمنزلت ما یقع للمبصر عند الابصار بالکل داسې ده لکه یو سترګور سړی په سترګو ویني دارنګې ما ته چې د کوم وجداني علوم دي دا داسې حق دي په دې باندې به یقین وي فإنه إذا أبصر شيئا لا يحتمل عنده أن تكون عينه مؤوفا ځکه چې یو سړی په سترګو یو شی ویني زه په سترګو وینم چې دا مټه ده ما ته پته ده چې ما سترګو کې څه قصور نشته یقین مې ده چې دا مټه ده داسی یقین بئی پا دخپل علومو وان یکون الابصار علی خلاف الواقع او دا احتمال اوس نلری چی زه په سترګو ته ګورم چی دما ابصار دا خلاف واقع ده دالته ددی احتمال نشتا و بمنزلة العلم بالموضوعات اللغویه او بالکل بد علم داسی په خپل امور لکه یو سړی علم په موضوعات لغویه او ته په اوبو باندې پویږي کنه چې اوبر واخلا پښتون سره عربی په ما اون باندې پویږي کنه په دغه څنګه علمي کنه نو دک شان علم بای په مضبوط فان العربی مثلا لا یشک ان الماء موضوع لهذا العنصر په دې پوهیږي چې ما دې عنصر د پاره موضوع دي ولفظ الارض لذلك لفظ د ارض د بل د پاره موضوع ده مع انه لم يقم له على ذلك برهان دي کس دلائل ضرورت وی نه نو دارنګ بدته چې د کوم علم دا د چې کوم شینو ادراک کړای دا د بدا یقین چې دا حق تی او دا مطابق تی واقع سره او داس یقین به په لکتا ما چې پستر ګمان شای وینو داس به په خپل علوم یقین وی وليس بينهما ملازمه عقليه حالانکه دې باندې دلیل ضرورت ته چې دا اوبه دي نه او دې باندې څه ملازمه عقلیه ده بکار ده نه نه هیڅ ضرورت نشته ومع ذلك فانه يخلق فيه علم ضروري ادې باوجود خدای پاک چې موږ اوبه وینو نو موږ په ذهن کې یو علم ضروري دی خبره واچي چې دا چې دي اوبه دي نو دا رنګ دته علم ضروري دی خبره اچولای چې دا کوم ماته ته الهامات کړی دي وحی کړی دي کوم وجدان سره تا احکامات معلوم کړی دا حق مطابق واقع سره نفس الامر سره دی اوس یجب ان یکون لهذا الرجل ملکه جبلیه اوس دا ضروری ده چې دې سړی دې پاره دی یو ملکه جبلیه وی یعنی اصل خلقت کې یو ملکه چی خدای پاک ایخی چی آد دی وجدانیات او صحیح علم آد مقصد دا چی کولای سی کسب کولای شی وانما يحصل ذلك في الاكثر بان يكون لنفسه ملکه جبلیه چه پیغه نفس کی ملکه جبلیه وی یکون بها تلقی العلم الوجدانی على سنن الثواب دائما چه پیغه سره دای بیا قبل اغه علم اجمالی په طریقې د ثواب سره همیشه د پاره وان يتتابع الوجدان ويتكرر تجربه الصدق وجدانه او د دغه صدق وجدان خلق تجربه کړي وعند الناس عند الناس شجی پوش او یو هغه مقصد دا دی چی برهانیات خطابیه چا خلق قانع کولای شی خلق چ کولای سی قانع کولای شی انما يدعوه الیه حق پدی خبر چ دی کوم شی تر بولی دا حق دا وان سیرته صالحه یبعد منها الكذب سیرت پیدا سی جوړ کړای وی او دا سی اخلاق پای چ آب صالح دی دی خبری چ خلق پوای چ یار دا سی سړی نه کذب ویل چ دی دا بعید دی چ دا دروغ وای وان يروا منه آثار القرب بل خلق پدی دنا آثار دی قرب وینی او د الله تعالی نزدېکت آثار به ونه ویني لکه معجزات واخله استجابت د دعاګانو واخله نو پته به ورته لګي چې واقعي دا د الله بنده ده حتی لا یشک ان له فی التدبیر العالی منزلة عظیمه تر دې چې خلق په پدې کې شک نه کوي چې د پاره په تدبیر عالی کې یو لوی مرتبه چدا حاصله ده پدې کې به هیڅوک شک نه کوي وان نفسه من النفوس القدسیه اللاحق بالملائکه خلق په پدې کې شک نه کوي چې د نفس دا د نفوس قدسیه لاحقه بالملائکه نه ده او د ده نفس دونه پاک ده چې وې ملائکه سره چه ده لړۍ کې پیرلی شوی ده ټولو خلقو به دا یقین جوړ شوی وي دور اخلاقی اقدار به یې وي وان مثله حقیق بان لا یکذب علی الله خلقو به دا اعتقاد جوړ شوی چې دغوندې سړي سره لایق دا ده چې دا دې په الله تعالی باندې دروغ نه ووایي شجی ولا یباشر معصیه او دای دی معصیت ونکی ثم بعد ذلک دې نه بعد بیا څه اخلاق د پاره پکار دي ثم بعد ذلک دې نه بعد بیا هم تحدث امور داسې امور به دنه صادریږي داسې ټیم به تیری په معاشرې کې تؤلفهم تالیفا عظیما چې ټول خلق د سره دونه محبت کوي کنه چې سم زړونه ور سره چکه لګیدلی لکه حضور صلی الله علیه وسلم دغه شیطان رشته وای ونه هر نبی به دغه سينو وتسيره عندهم احب من اموالهم واولادهم والماء الزلال عند الاطشان او داسی او طریقیو سره به ټیم تیری چی دی وګرځیږی خلقو خواته احب دی مالونو نه دی اولادونو نه دی ماء زلال عند العطشان نه دی تندی په وخت باندی خوږو اوبو نه خلقو ته ورخوږی خپلو ځانونو نه خلقو ته ورخوږی خپلو مالونو او دولتونو او بچیانو نه خلقو ته چی ورخوږی داسی به ځان جوړی لکه داسی به نبیان و نه بیا به هغه په سر باندی څنګه مقصد خلقو سرونه نه ورکول بچی به یې نه قربانول فهذا كله لا يتحقق به نو دا ټولی کسی لا يتحقق به انصباغ امت من الامم بالحالت المقصوده بدونه نو دا ټول دا سے شئی ندی چی دی یو امت رنگین کول پر رنگ سره پدی حالت مقصودا آ بغیر دی دا سے سڑی نا بغیر دی دا سے عالم نا دا ممکن ندا چی یو امت پدا سے رنگونو باندې رنگا رنگ شی آ دی دا سے سڑی بغیر ممکن ندا یعنی امت تا دی چا ضرورت تا دی نبیانو ضرورت تا تاسو په دې خبرې پوه شلو داسې په عقلي انداز باندې چې کړه تکړه خو ډېر باریکي غواړي ګوره د شاه صاحب مضامین شه زه خو درته ووایم خو بیا به سوچ پکو او بار بار مطالعه کوي اله به د مضمون چه سي ذهن ته کوز شي نو دا یې درته ثابته کړه عقلا نقلا چې مقصد دا دی چې چه ده د انبیاو یعنی د حقیقت النبوت چه ده ضرورت ته پسې باب درته کېدي باب حقیقت النبوه و خواصها هغه ته خبره درته جوړه کړه داسې ربط یې جوړ کړو دا لکه بیا هغه خطا وی او که چه وی صحیح وی لکه تاسو مونږ وګوره مونږ په امام صاحب باندې دا ګمان ده کنه چه یاره دی په حدیث او په قرآن ورته خدای پاک پوهه ورکړې وه او مقصد لوی عقل و فراست خدای ورته ورکړی و او په دین کې خائن نه و او مقصد دا ده چه دی لوی تقوا ورله الله تعالی نصیب کړې وه او خدای پاک ورته قوت اجتهاد ورکړی و ځکه مقصد دا ده چه اوس مونږ یوه مسئله یوه مسئله کی دچ کو منو دا له مونږ وایو چی کدا په نفس الامر کی صحیح وی که خطا وی مونږ دا اعتقاد ده چی دا خبره چی دا یعنی چی د کړی ده دا چی دا دا صحیح ده مونږ هغه دا ده تاسو په دې خبره پوه شو نو دا شای انداز باندې مقصد دا چې د دینی امور دا بچ کې چلیږي نو که دنیوي امور یو رهبر غواړي یو رهنما غواړي یو مشر غواړي چې آب دې تا رهنمایي کوي باوجود دې چې عقل معاش هغه دې پاره کافی ده نو بیا عقل معاد چې هغه دې معادی امور دې پاره کافی نه ده نو هغه خو په طریق اولی سره یو رهبر غواړي یو رهنما غواړي خو دونه به کوي چې هغه کې به لکه په دنیا کې ته په دې کې بیا به ته وایي چې یاره زه به څنګه پوهېږي چې دا صحیح ده دا صحیح نه ده هلکه دنیا کې ته څنګه پوهېږي چې ته دې یو سړي منې چې یاره دغه تجارتي اصول صحیح دي یا دغه صحیح نه دي هغه باندې څنګه پوهېږي خو هغه کې سوچ کوه که نه چې یاره دې کې دا ټول ټول دا خوبۍ موجود دي دا شی دا دا شی دا لهذا دا دې قابل ده چې د ده چې اوسي اطاعت وکړای شي په دغې مسئلې کې او ته بل دې دې قابل نه ده نو په دنیاوی کارو کې ولا کولای چې دا خو د عوامو خبره ده مسلې کې بدر تلای سي مولوی سي مونږ لاند کنګریو او به سي دینی مسلې کې او نور په دنیا کې لون کنګرای نه ولې دون خو دین نزان خبره وا تاسو په دې خبره پوښ شجی زور مختوک الله الرحمن الرحیم باب حقیقت النبوت و خواصها دا باب دا په بیان دی حقیقت نبوت کې چې حقیقت نبوت ا سشیدا وخواصها او خواص د نبوت کې د نبوت حقیقت او د نبوت خواص آشا سے پدی کی سکی بیانی بیا هغه خلق چې دی غیب لطرفنا او د حضیرت القدس له طرف نه دو ته څه الهامات کیږي او څو علوم و فیضان پر کیږي شاه صاحب به د هغه تقسیم درته وکړي چې هغه څو قسمه خلق دي او بیا به دی په خپل اصطلاح کې هر هغه سړی چې هغه باندې د پورته د غیب له طرف نه د علوم فیضان رکیږي نو شاه سے په خپل اصطلاح کې دې ته مفهم وای مفهم جمع مفهمون د مفهمون بیا به دې مفهمینو سیرت آ درته بیان کی چی مفهم پارا څنګه اخلاق پکار دی نو شاه صیب داسی خلقو تا چی له پورته نه عالم غیب له طرف نه حضیرت القدس له طرف نه دی انسان ضروریات دنیوی او دینی دواړه په صحیح طریقې سره د هغه نظام چلولو دینی او دنیوی دواړه دا فیضان چه په چا باندې کیږي نو شاه صاحب هغه ته مفهم وایي مفهم په یوې قلمي نسخې کې سندی صاحب نا دی دی تشریح شارع دا سے نقل کرده اوای چی اعلم ان المراد من المفهم چی مراد په مفهم سرا سوک تا فی اصطلاح المصنف دی مصنف په اصطلاح کی مفهم چاہتا ہوتای کل انسان له فهم بحالت نوع الانسان ہر انسان چی دپارا فهم وی په حالت نوع انسانی چه کوم انسان په حالت دی نوع انسانی باندی خدای ورته فهم ورکړی وی وعلم منافعه الدینیه والدنیویه او کوم انسان فطری طریقے سرا دی انسان اغا منافع دینیه او دنیویه پیژنی ومضاره او د انسان نوع انسانی ضررونه هم پیژنی فطری طریقی سره بتایید من حظیرة القدس او دا ټول چی د دی د انسان نفع دنیوی او دینی او د انسان ضرر دنیوی او دینی دی ټول نوع دی انسان پا دی منافع او مزار دنیویو و دینیو باندې ورته خدای فهم ورکړی وی دا چه د تجشم د کسب د وجه نه نه یی او دا د تقدیر د علم تعلم د وجه نه نه یی چه ده ځان تنګ کړی او حاصل کړی بلکه دا تایید وی د چا له طرف نه حظیرة القدس له طرف نه دا دی دی تشریح سندی صاحب دا سکڑی دا چه کل انسان له فهم بحالت نوع الانسان او کشمکش نه یی دا هغه خلق دی او دا مفهمین هغه خلق دی چی دی دو هغه قوت ملکیه آپ غایت علو کی وی آپ غایت علو کی وی او دا مفهمین هغه خلق دی چی دی دو بغیر دی چه سبب خارجی نه او بغیر دی دینه چی سوک ورته دلالت وکی دی اسباب خارجیونا او دلالت تی چانا بغیر دو خود بخود پزړه کی داسی یو داعیه وی چی دو وای چی مونږ دې دې پارا پاسو په دنیا کې چی نظام مطلوب اقامت کو په دنیا کې او هغه نظام مطلوب چه شای دا اسلامی نظام ده نو دو دی اسباب خارجیو نه قطع نظر او دی ترغیباتو دی چا نه قطع نظر په زړه کې خود به خود دا یو داعیه موجوده وي چې بس هر وخت مونږ محنت په چا کی په دنیا کې دی یو نظام مطلوب رایج کولو باندې به دی مونږ محنت ټول چکیږي لګیږي نو دا مفهمین چې دی آدغه خلق دی او دو باندې دی ملائ اعلی طرفنا ملای نو چونکه ملای اعلی خو دا نظام مطلوب خوخ وی او ملای اعلی خو سو فیصد مطلوب دا چې دغه نظام مطلوب صالح نظام په دنیا کې چې وی رایج وی نو ملای اعلی له طرف نه په دغه خلق باندې دی علوم او دی احوال الهیه او چکیږي فیضان لکیږي نو دا هغه مفهمین دي اوس مفهمین او پیزندل نو مفهمین دا خلق دی چی دی دو قوت ملکیه او قوت بهیمیه جوړ سره کړی وی او دی دو قوت ملکیه آ دون غایت علو درجه ته رسیدلی چی دو بغیر دی چه سبب خارجی نه خپل داعیه حقانیه قلبی دی وجه نه پاسی او نظام مطلوب دی پاره چه کئ خپل کوششونه کئ چی په دنیا کی هغه نظام چی کوم الله تعالی او دی ده رسولو ته ورخوښ نظام ده چی اسلامی نظام ده چی هغه په دنیا کی چه سی رایج شی ټول سو فیصد محنت چی یی دی دی پاره یی سو فیصد محنت یی دی دی پاره یی تاسو په دی خبری باندی پوه شوی نور دنیا لالچ پکی تا عهدی وغیره دا شای نی پکی نو دغی خلقو ته چه وتایی مفهمین وتایی مفهمین